ای د پاکستان، افغانستان، هندوستان او ایران طاغوتي او مزدور رژیمونو! موږ د اسلامي امت راتلونکی نسل او کوچنیان د کفري نړۍ د توطیو او دسیسو څخه وژغورئ. موږ ماشومان د شرق او غرب د زهرجنو تبلیغاتو، اخلاقي مفاسدو او بېلارۍ څخه خلاصون غواړو. ای د خلافت اتله! موږ کوچنیان د اسلام د سپېڅلي دین په اساسي فکر او روحیه روزل غواړو، نو له تا مو همدا تمه ده. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! سر له سبا شپې به ان شاء الله زموږ نشرات په پنځه نیمې بجې پیل کېږي او تر شپږ نیمو بجو به دوام کوي. په دې هیله چې سر له سبا شپې زموږ نشرات په پنځه نیمې بجې تعقیب کړئ. وخت په یاد لرئ، هره شپه پنځه نیمې بجې به پیل کېږي او تر شپږ نیمو به دوام کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خلافت غږ خبری ګړی خبری ګړی خلافت غږ خبری ګړی خبری ګړی په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي. او د مزدورو غربي او بتپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. راځئ، رښتینې، کره او پر وخت خبرونه واورئ. او ځان له حقایقو خبر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! پام وکړئ د اسلامي خلافت د وروستیو بریاوو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته. د خراسان ولایت د غور بالامرغاب سیمه کې د اسلامي خلافت مجاهدینو د امریکايي ځواکونو هغه چورلکه رانسکوره کړه چې په سیمه کې د حکومتي ملېشو په ملاتړ د اسلامي خلافت په مجاهدینو د یرغل په موخه الوتنې کولې. تېره ورځ سهار وختي د اسلامي دولت پنځه تنه انغماسیانو د کربلا په لویدیځ کې په پرته نتمر سیمه برید وکړ. لومړی یې د امنیتي ځواکونو سر په سپکه وسله او لاسي بمونو نښته پیل کړه او په پای کې انغماسیانو د امنیتي ځواکونو پر خلاف خپل بارودي کمربندونه وچول. یوې سرچینې اعماق ته وویل، په دغه برید کې د پنځه شپېتو نه زیات شیعه ګان پولیس او فوځ ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې ویل کېږي چې عن تمر سیمه له دې وړاندې هم د تېر اګست د میاشتې په نهه ویشتمه نېټه هم انغماسي بریدونو ښکار شوې وه چې په کې لسګونه شیعه ګان مړه او ټپیان شوي وو. د اسلامي دولت ځواکونو د موصل په شمال تلکیف ښارګوټي لویدیځ ته یوه عراده همر ډوله موټر ویجاړ کړی او یو بل یې نیولی دی چې تر څنګ یې یو اندازه وسله او مهمات هم د اسلامي خلافت مجاهدینو ته په لاس ورغلي دي. خبر زیاتوي چې د موصل په شمال د تلکیف ښارګوټي په لویدیځ کې بیا په وطني لښکریانو استشهادي برید شوی دی چې ګڼه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. د موصل په ختیځه شیمه ناحیه کې د عراقي ځواکونو یو همر ډوله ټانک په ټانک ضد توغندیو ویجاړ شوی دی. د شرقات په شمال لویدیځ د مکحول غره په لمنو کې د السویدان او امام کلیو کې د وطني لښکریانو څلور تنه په قناص ووژل شول او د ترکیې د مرتدو فوځونو ټانکونه د حلب په ریف او الباب ښارګوټو کې د قباسین ښار په عامو مسلمانانو سخت بمبارونه روان کړي. او د دغه عامو وګړو کورونه د ناټاکلي هدف په تور بمباروي او وروستی خبر دا چې د حلب په حضوان کلي کې د ترکي فوځ د ټانکونو په یو پنډغالي استشهادي برید شوی دی چې ګڼه مرګ ژوبله یې وراړولې ده قدرمنو اورېدونکو دا وه د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. له هېڅ یوې شبکې، ادارې، سیاسي او استخباراتي کړۍ سره سمون، تړون او پیوستون نه لرو. که تاسې مو له هرې سیاسي، استخباراتي او بهرنیو شبکو پورې تړئ، موږ له ټولو څخه بېزاره یو او په مقابل کې مو جګړه پیل کړې، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام ټولو کفارو ته ویلي وو. دغه مقاله مو د نبا مجلې څخه راخیستې چي د تورکې د طاغوتي او مرتد نظام په اړه لیکل شوې. کله چي د مسلمانانو په یرغمل کړی شویو خاورو د صلیبیانو یرغل پیل کیده د کوم هدف چي په دغه خاورو کي د طواغیتو حکم مضبوطول او موحدین د دین د قیام او د شریعت د نفاذ څخه منع کول وو نو په همدغه وخت کي صلیبیانو د خلکو د دین سره موازي یوه بله پروژه هم وړاندي کړه چي د اسلام اصول او فروع پکي بدل کړی شوي وو تر څو د امریکا د نظر سره سمون وخوري. صلیبیانو دغه پروژه نوی نړیوال نظام ونوماوه. دغې پروژې د عملي کولو لپاره یې د اخوان المرتدین څخه بهتر څوک پیدا نه کړل تر څو چې دوی امریکا خوشاله ساتي نو له دوی به یوه داسې سمبول او نمونه جوړه شي چې خلک به یې ملګرتیا کوي ځکه صلیبیانو دوی تجربه کړي د دوی د عقیدو فساد یې کتلی او د دین د دښمنانو سره یې او د دوی دوستي د نړۍ په ډېرو برخو کې ازمویلې ده. که موږ د اخوانیانو د اتباعو په فکري مدرسو کې وګورو، نو په ترکیه کې د طاغوت، اربکان، مدرسه به راته د اخوان المرتدین په مدارسو کې تر ټولو زیاته لوېدلې یعنې ټیټه، ذلیله او د شرک او مشرکینو سره د دوستۍ په چټلتیا کې ککړه ښکاره شي. د اربکان یو خبیث شاګرد اردوغان پرېکړه وکړه چې په دغه پروژه کې خپل ځان ځای کړي، ځکه دغه شاګرد د استاد څخه د ډیموکراسۍ په تګلاره تللو په لادینه سیکولرۍ کې څو قدمه وړاندې و، مرتد اردوغان ولسمشر کړی شو. د هغه لپاره د پروپاګنډې داسې ماحول تیار کړی شو چې هغه ورته اړتیا لرله او په سیمه کې ورته یو شمېر فایلونه هم وسپارل. اردوغان بیا په دغه لړۍ کې د خلیج د طواغیتو سره په ملتیا د عراق په صحواتو جوړولو کې ډېره لویه برخه درلوده، هغه صحوات چې صلیبیانو سره یې د ماتې په شرم پټولو او د رافضي حکومت په مضبوطولو کې مرسته وکړه. له هغې وروسته د شام د جهاد د پیل کېدو په لومړیو ورځو کې اردوغان او د هغه استخباراتي کړیو کوښښ وکړ چې جنګي ډلې خپلې خوا ته راکش کړي او د ځان سره یې وتړي، بیا یې د خپلې لارې څخه په صلیبي ملکونو پورې وتړي، هغه جنګي ډلې چې صلیبیانو ترې د اسلامي دولت په جنګ کې استفاده وکړه او امر یې ورته وکړ چې د نصیري رژیم سره خپل جبهات پرېږدئ او د اسلامي دولت جنګ ته مخه کړئ، دې مرتدو صحواتو ډلې ډلې د سوري رژیم جبهات پرېښودل او د مرتد طاغوت اردوغان د لاس لاندې او د هغه په مالي مرسته د موحدینو پر خلاف سنګر ته راغلل. اردوغان او د هغه خبیث دولت به په لومړیو کې د اسلامي دولت پر خلاف جنګ پټ ساته، د مرتدو صحواتو د خپل لاس د الو شاته به پټ ول، څوک چې د ترکیې د سترګو لاندې جوړ او د هغوی په مال او مرسته رالوی شول، دغه کار یې له دې ویرې کاوه چې موحدین چیرته ترکیه ته مخه نه کړي او داسې جنګ پکې پیل نه شي چې بیا به یې اور د مړ کیدو نه وي او د ترکیه د سایکس بیکو پولې به هم د نورو په څیر شي خو کله چې د اسلامي دولت او صلیبي ټلوالې او د هغوی د مرتدو لښکرو تر منځ جنګ ګرم شو، نو په دغه حساس وخت کې د تورکانو طاغوت د خپل مهم رول څخه پرده پورته او ورته رسم کړای شوی ماموریت یې په ډاګه کړ. د صلیبیانو الوتکو ته یې هوایي ډګرې ورکړې، په عین الاسلام کې یې خپلې پولې ملحدو کردانو ته خلاصې کړې، په حلب کې یې صحواتو ته د خپلو وسلو ډېپوان خلاص کړل او کله چې ترې نورې غوښتنې وشوې نو هم یې سینه ووهله، لبیک یې وکړ او خپل فوځ یې د خلافت پر خلاف د جنګ ساحې ته راګوزار کړ، خپلې الوتکې د مجاهدینو د بمبار لپاره راپرېښودې، د مسلمانانو په کلیو او ښارونو یې د توپونو بمبار پیل کړ او تر اوسه لګیا دي، نور ګواښ هم کوي، ګومان یې دا دی چې دغه کړنې به دی د خپل کار د شر څخه په امن کړي، خو چا څه رښتیا ویلي چې د سزا نه ځان خوندي ګڼي، بې ادبه کېږي، اردوګان او د هغه له مینځه تلونکي حکومت د نورو مرتدو حکومتونو څخه پند وانه خیست په چا چې الله تعالی د اسلامي دولت مجاهدین مسلط کړل د هغوی ابادي ونړوله او ارکان یې ورته ویجاړ کړل لکه د روافضو سره چې دغه وکړای شو مرتدو ترکانو د خپلو صلیبي دوستانو څخه هم پند وانه خیست چې مجاهدین د هغوی په کلیو کې وګرځیدل بریدونه یې ترسره کړل او د هغوی بازارونه او د نڅاو شرابو د کلبونو څخه یې د جنګ خلاصې ساحې جوړې کړې لکه په بروکسل، پاریس او داسې نورو کې چې مخکې وشول. مرتد ترکان تر اوسه د اسلامي دولت د هغې چیغې په مانا نه دي پوه شوي چې کله یې پر مسلمانانو وکړي چې د خپل اعظمي توان پورې کفار ووژني. بیا نو مسلمانان د اسلامي دولت دغې چغې ته لبیک ووايي او د اسلامي دولت په لسګونو نامعلوم مجاهدین او غازیان راښکاره شي او د دنیا په هر کونج کې د خپلو چاقوانو، بارودي کمربندونو، موټرو او هر هغه څه په واسطه چې د کفارو تر منځ روح خپور کړي چې دوی ورته لاسرسی لري او الله تعالی ورته توفیق ورکړي. نن چې ترکیه د اسلامي دولت پر خلاف په ښکاره جنګ کې داخله شوه، نو په خپله چاړه یې خپل سر غوڅ کړ، په خپلو لاسونو یې خپل رګونه پرې کړل، په خپلو رسیو یې خپل ځان زندۍ کړ، خپل کور یې په خپل لاس ویجاړ کړ او ډېر کمزوری کور په کورونو کې د غڼې دی. نو ای په ترکیه کې د خلافت غازیانو! ای هغو خلکو چې ستاسو او د دارالاسلام د هجرت تر مینځ د جندرمه ځواکونه حایل شوي، د ترکیه په طاغوت او د هغه په مرتدو اتباعو بریدونه پیل کړئ او د دوی سره وجنګېږئ، الله تعالی به یې ستاسو په لاس ذلیله کړي، ستاسو سره به د دوی پر خلاف مرسته وکړي، د مؤمنانو سینې به پرې یخې کړي، د کفر په امامانو او د طاغوت په مېخونو پیل وکړئ، پولیس، قاضیان او فوځیان یې راونیسئ، د طاغوت علما او د مرتد اردوغان او د دوی سره د مرسته کوونکو نورو مرتدو ډلو مرستندویان ووژنئ، البته د خپل جنګ په دوران کې یې دا خبره هېره نه کړئ چې د صلیبي هېوادونو اتباع درنه خلاص نه شي، چېرته چې مو ونیول مړه یې کړئ، داسې یې ووژنئ چې وروسته کفار پرې ووېرېږي او ستاسو په وروڼو د کفارو د جنایتونو غچ له دوی واخلئ. ای د تورکې د فوځ او د هغوی دوستانو ته په سنګرونو کې پرتو مرابطين او غازيانو د دوی پر مخ کې کلک شئ په تاسو کې دی سختي وګوري اميد دی چې الله تعالی د دوی جنګ تم کړي او الله تعالی د ډير سخت جنګ او کفارو ته د ډير سخت عذاب ورکونکی دی. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! سر له سبا شپې به ان شاء الله زموږ نشرات په پنځه نیمې بجې پیل کېږي او تر شپږ نیمې بجو به دوام کوي. په دې هیله چې سر له سبا شپې زموږ نشرات په پنځه نیمې بجې تعقیب کړئ. وخت په یاد لرئ، هره شپه پنځه نیمې بجې به پیل کېږي او تر شپږ نیمو به دوام کوي. فإن الطاعم النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم في سواه ومن حرس في سبيل الله لا تبصر النار عيناه وإن الجنة تحت ظلال السيوف ورباط يوم خير من الدنيا وما فيها وإن السيف محاء للخطايا امضوا فقد قال صلى الله عليه وسلم من رمى سهما في سبيل الله كان له عدل رقبه وقال من رمى بسهم فله اجره درجه فقال رجل وما الدرجه فقال اما انها ليست بعتبه امك ما بين الدرجتين مئة عام فاستعينوا بالله وحده وتوكلوا عليه وحده واخلصوا لله نياتكم فإنه لا عمل بغير نية واحتسبوا فإنه لا أجر بغير حسبة وأكثروا من الدعاء فإنه هدي الأنبياء يا من تكالفتم على دولة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من اليهود والنصارى والفرس والروس والمرجئة والمرجفة والمرتدين والله بإذن الله تدخلون بدون تفكير بدون صوت حتى نصل هدفنا الله يحفظ الله يفتح عليكم يلا انشاء الله باذن الله سبحانه وتعالى زما د اسلام خوږو ورونو هر مسلمان هر موحد هر د توحید او د سنت دعوت دعوه لرونکی مسلمان چې زما خبرې اوري د الله رب العالمين دپاره تاسو نه زما دا مطالبه ده چې زما يو څو خبرې د زړه په غوږونو باندې واورئ والله العظيم په الله رب العالمين مې دې قسمي چې دا خبرې صرف او صرف د هغه ذات د مخ دپاره زه کوم کوم ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي کوم ذات چې دا وعده کړې ده چې په اخره زمانه کې، په دې زمانه کې به د قرآن او د سنت نظام په ټوله دنیا باندې غالبېږي، لکه آیت کریمه چې ما ولوستو هغې کې ورته اشاره ده. د هغه رب د مخ لپاره موږ دا خبرې بیانوو. زه یو دردمن مسلمان د اخلاص او د خیرخواهۍ نه ډکې یو څو خبرې تاسو ته ذکر کوم، نو د الله رب العالمین لپاره دا خبرې په توجه سره او د عناد او د تعصب او د ضد نه بېغېر واورئ. اې مسلمانه وروره چې ته زما دا خبرې اورې که ته د هر تنظیم سره تعلق لرې د هرې ډلې سره تعلق لرې چې ته مسلمان یې او موحد یې ان شاء الله زما په دې خبرو کې به ستا دپاره د هدایت او د شبهو نه د خلاصۍ ذریعه یي. عزتمنو مسلمانانو! لږې زمانې مخکې د ټولې دنیا حالات هر دردمن مسلمان ته معلوم وو. د چا په زړه کې چې ایمان وو، نو هغه پرېشان او خفه او همېشه لپاره دردېدلی و. هر طرف ته چې موږ مخ اړوو، هر طرف باندې، په هر ملک باندې د الله رب العالمين دښمنان او د غرب او د امريکې او د يورپ غلامان قبضه لرونکي وو. ټولې علاقې د الله رب العالمين د دښمنانو او د هغۀ د غلامانو په قبضه کښې وې. د الله اولياء، خالص مؤمنان، د هغۀ د پټېدو ځای نۀ وو، کله به يو غر کښې پټېدل کله به بل غر کښې پټېدل. يوه علاقه داسې نۀ وه، يو ملک، چې په هغۀ کښې د الله رب العالمين شريعت او د هغۀ نظام، قرآن او حديث، سل فيصده نافذ وي. مسلمانان او مؤمنان او مجاهدین، د الله اولیاء، هر طرف نه نیولی کېدل او تړلی کېدل او جېلونه د هغې نه ډک وو. ډېر مسلمانان تر اوسه پورې ورک دي، پته یې نه لګېږي چې هغې چرته تللي دي او د الله دښمنانو په کومو ځایونو کې شهیدان کړي دي او غورځولي دي یو ځای او بل ځای کې یو طرف نه دغه رنګې حالات وو. کوم چې خالص مؤمنان وو هغوی په دې حالاتو باندې ډېر فکر مند او خفه او پرېشانه وو، وطائفة قد اهمتهم انفسهم بل طرف ته عام چې کوم خلک وو منافقان هغوی سره صرف د خپل ځان او د خپلې خېټې او د خپلو بچو د ساتلو او د خپل دنیاوي ژوند د ښه کولو غم وو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه خوله باندې د الله د طرف نه ښکلي ښکلي پېشنګوينې، ښکلي ښکلي خبرونه مونږ ته، ښکلي ښکلي د امید احادیث مونږ ته نبي علیه الصلوة والسلام د طرف نه بیان شوي وو. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د ترمذي دی. ان الله زوالي الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملکها ما زوي لي منها الله رب العالمين دا ځمکه وایي ما ته راټوله کړه تر دې چې ما مشرق او مغرب ولیدل او زما د امت بادشاهي زما د امت غلبه دا به په دې ټوله ځمکه باندې راځي څومره ځمکه چې وایي ما ته راټوله شوې وه بل حدیث مبارکه کې راځي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام هو ذلا يذل به الكفر وي د الله رب العالمين دا دين هغه الامر ويل کيږي قران ته او د نبي صلى الله عليه وسلم صحيح فرمان ته دا به دنیا کې هر هغه ځای ته ورسېږي کوم ځای پورې چې شپه او ورځ رسېږي یعنې ټوله دنیا باندې به قرآن او حدیث حاکم شي او دا به نافظ شي الله رب العالمین د پخې ابادۍ نه خو لا څه کې د خښت د خټو نه چې کوم کورونه جوړ شوي دي يا د وښو نه کوم کورونه جونګړې جوړې شوې دي هغې ته به الله دا خپل دين او قرآن او حديث داخل کړي بعضې خلک به پرې عزتمن شي په اسلام باندې او بعضې خلک به پرې سم ذليل شي په کفر باندې نعوذ بالله من ذلک او دغه رنګې نور ډېر احاديث موږ به چې کله دې احاديثو ته کتلې نو زړه به مې بېرته خوشحاله شو چې زه انشاءالله لنډ وخت کې د الله رب العالمين دا نظام او قرآن او حدیث په دې ټوله دنیا باندې حاکمېدونکی دی، دعا به هم د الله نه کوله چې الله دا قرآن او حدیث دا په دنیا باندې غالب کړه او زموږ سترګې په دې باندې یخې کړه. هذا الامر نه مراد په دې حدیث کې د الله خالص دین دی چې هغه قرآن او حدیث دی. د بعضې ناپوهه خلکو دا سوچ و وایي، قرآن او حدیث کې چې کومې خبرې راغلې دي چې اخره زمانه کې به اسلام په ټوله دنیا باندې غالب شي و د دې مطلب به دای چې دا کوم بې غیرته بادشاهان دي د الله دښمنان او د امریکا غلامان وایي دوی له به الله قوت ورکړي او دوی به په دنیا باندې غالب شي نه نه زما عزتمندو دا غلط فکر و. نبي عليه السلام هذا الامر ويلی دی، هذا الامر قرآن او حديث ته ويلې کيږي او دا بادشاهان د قرآن او د حديث دښمنان او د کافرو غلامان دي لکه هر مسلمان په دې باندې پوهيږي او په دې اقرار کوي. زما عزتمندو دا فضائل يو طرف ته وو مونږ به چې ورته کتلې ډېر به خوشحاليدلو خو مونږ به ويل چې پته نشته دا به کله وي. دا وخت تېرېدو موږ به دنيا کې د جهاد مختلفو محاذونو باندې نظر اچوو. د افغانستان دا محاذ ډېر ګرم محاذ و، څه لږ زمانې مخکې په دې کې سلګونو باندې پاکو مؤمنانو خپلې وينې د الله رب العالمين د دين لپاره د الله د دښمن په خلاف کې خپلې وينې تويه کړې. ډېرو ځوانانو بې خپل سرونه وشيندل. خپل بدنونه يې پې ټوټې ټوټې کړل ډېرو غيرتي مور او پلار خپل بچي د الله د دين نه قربان کړه مونږ به چې کله کتل نو ددې جهاد ظاهري ثمره داسې ډېره مونږ ته په دنيا کې نه ښکاره کېدله ولې لاندې خو ډېر مخلص مؤمنان موجود وو خو ليکن د مشرانو منهج خراب وو، د مشرانو سټه او د هغوی واګي د بل چا په لاس کي وي، د الله د دښمن په لاس کي وي، کله چي د جهاد واګي او د هغوی اختيار د الله د دښمن په لاس کي هغه جهاد ته الله رب العالمين ثمره او ميوه په دنيا کي نه ورکوي. د دې مطلب دا نه دی چې کومو مخلصینو وینه ورکړې ده ګنې د هغې وینه ضایع شوه، نه نه د هغې وینه ان شاء الله الله قبوله کړې ده، هغه به ان شاء الله د پاکو صفونو په ضمن کې ثمره راوړي، خو لیکن دغه صف ثمره رانه وړه، مشرانو خیانتونه وکړل، د ځوانانو د پاکو مؤمنانو وینې خرڅې کړې، د قرآن او سنت په مقابل کې ودرېدل، د الله رب العالمين دشمن چې کوم دی د هغۀ خبرې هغۀ سر ته رسول شروع کړو، د هغۀ خبرې او د هغۀ خوښې تطبيقول يې شروع کړو، مونږ بۀ سخت پرېشان شو چې يا الله مونږ د افغانستان جهاد ته سترګې وې، هغۀ کښې مو کوششونه کول، هغۀ کښې مؤمنانو وينې ورکولې، هغۀ ته چې مونږ ګورو د هغۀ ثمرات د بل چا په لاس کښې دي، د الله دين او د الله شريعت په هغۀ باندې نافذېدونکې مونږ ته نۀ ښکاره کېدو، ډېر د خفګان او د پرېشانۍ حالات وو، بل طرف ته. په عراق کې جهاد شروع وو کله نه چې امریکه راولګیدله په عراق باندې حمله وکړه صدام حسین چې یو طاغوت او د الله یو دشمن وو هغه یو دوه میشت هم د امریکې مقابله ونه کړای شوه ولې ایمان طاقت هغې سره نه و د ایمان سلا هغې سره نه وه دستي هر څه یې پرېښدل او د هغې فوجونه وتښتېدل خو لېکن الله رب العالمين هلته زمري را پيدا کړ، د الله اولياء يې را پيدا کړه، هغه يې راولګېدل او د الله رب العالمين دښمن سره يې مضبوطه مقابله شروع کړه، د الله رب العالمين د دښمن د امريکايي فوج د هغې داسې قتلنې جوړې کړلې، هغې کې يې داسې کوترې وکړلې، داسې وينې يې ورته توی کړلې چې هغه په دې باندې مجبور شو چې خپل فوج د عراق نه وباسي او په هغې کې د هغه علاقې چې کوم غلامانو بی غیرته خلکو چی د ډالرو په بدل کی خپل دین خرڅ کړی وو هغی ته دا حکومت وسپاری امریکه ددی نه عاجزه شوه چی د عراق مجاهدینو ته شکست ورکی هغه جهاد ته چی موږ کتلی الحمدلله زموږ امید به ورځ په ورځ سیوا کیدو موږ به ورځ په ورځ خوشحالیدلو د عراق جهاد د ټولې دنیا نه پټ نه دی. ابو مصعب زرقاوي رحمه الله د هغې قربانیانې د عراق په جهاد کې په ټوله دنیا کې مشهورې دي، کافر او مسلمان یې پېژني، هغه مؤمنانو همت وکړو، قربانیانې یې ورکړلې، ورکړلې، تر دې چې الله رب العالمین داسې زمانه راوستله، هغوی په زړونو کې الله دا خبره واچوله چې دې تنظیمونو باندې کار نه کېږي، راولېږېدل، مجلس شورا المجاهدین په نوم باندې یو مجلس شورا یې جوړه کړه، لږه زمانې پس د اتحاد او د اتفاق په وجه باندې د هغې د برکت په وجه الله وله ډېر فتوحات ورکړه، الله ډېر مضبوط کړل، نو په دې زمانه کې ابو مصعب زرقاوي رحمه الله هغه شهید شوی و، خو لېکن د هغې وینه نه ده ضایع شوې. هغې چې کوم تدريب خپلو ملګرو له ورکړی دی، کوم منهج خپلو ملګرو ته پرېښی و، دومره ملګرو يې تيار کړی و، په سلګونو په زرګونو باندې هغه منهج د هغې نه و ختم شوی، هغه د هغې ملګري د هغې په منهج باندې روان وو، الله رب العالمين ورله ورځ په ورځ باندې ترقي ورکړه، د دښمنانو نه د الله رب العالمين د اعداوو نه به يې غنيمتونه اخستل، هغې نه به يې هر قسم مالونه او اسلحې نيولې، په هغې باندې به يې بېرته د الله دښمنان ذليله کول او هغې به يې پرې بېرته کوتره کول. الله مضبوط کړل تر دې چې هغوی دا مشوره وکړه چې راځئ موږ یو دولت جوړ کړو، حکومت جوړ کړو، نو دولة العراق الاسلامیة په نوم باندې دولت وجود ته راغی، اول امیر د هغې ابو عمر بغدادي رحمه الله و، ابو حمزه المهاجر رحمه الله د هغې یو غټ مشر او وزیر و، او دغه رنګه نور ډېر پاک مؤمنان چې د اول انقلاب نه هغې اسلحه راوچته کړې وه او د الله د صحیح دین لپاره هغې خپلې وینې ورکړې وې او قربانیانې ورکړې وې دی راجمع شو د دولت بنیاد یې کېښودو. کله چې دولت الاسلام قایم شو په عراق کې د جهاد امام شیخ اسامه بللادین رحمه الله تعالی هغه وخت کې ژوندی و هغه راولګېدو یو بیان یې وکړو چې هغه بیان اوس هم ملاوېږي ډیر تفصیلی بیان یې وکړو ډیر د خوشحالی اظهار یې پکې وکړو دولت الاسلام ته یې نصیحتونه وکړو او ورته ویې فرمایل چې دولت الاسلام کې چې څومره تنظیمونه اوسیږي ټولو باندې لازم دي چې تاسو سره به بیعت کوي او د نن نه پس عراق کې چې د القاعدې په نوم باندې کوم تنظیم و هغه وایي ختم شو او دولت الاسلام کې هغه مندمج شو دی باندې لازم دي چې ستاسو تابعداري وکړي او ستاسو اطاعت وکړي هغه تنظيم دالقاعدې چې کوم برخه وه هغې هم دا حکم ومنو او دلوک الاسلام کې شامل شو شيخ اسامه رحمه الله دقرائنو نه دا هغه وخت کې معلومه کړې وه ويې فرمايل چې ان شاء الله عز وجل دا دولت الاسلام به د ځمکې په مخ باندې اسلامي خلافت دوباره نافذه وي ايمن الظواهري چې د القاعدې نائب و د شيخ اسامه رحمه الله په ژوند کې ټول ملکونه، ټولې علاقې به یو تن او د یو بدن مثال پېش کوي. نورو مشرانو هم دا خبرې کړې وې چې دا به اسلامي خلافت راولي. بحمد الله دولت الاسلام د قیام نه پس د مجاهدینو مسلسلو قربانیانو، د مجاهدینو پاک منهج، د الله رب العالمین سره اخلاص او د الله دین سره خیرخواهي دې مسلسل قربانیان او اثرات راوړل تر دې چې د رمضان المبارک په ابتدا کې د عراق د مجاهدینو او دغه رنګې شام ډېرې علاقې دغه مجاهدینو سره وې دی راولګېدل او مجلس شورا د دې راجمع شوه اهل الحل والعقد راجمع شو مشورې وکړله چې الحمدلله موږ له الله رب العالمین پوره قوت راکړی دی هر قسم طاقت موږ سره موجود دی دومره غنیمتونه نیولي دوی دومره غنیمتونه چې څو کالو پورې ان شاء الله په دغه غنیمتونو باندې د الله دښمن سره جنګ کولی شي او خپل مینځ کې مشوره وکړه چې اوس د خلافت هر قسم اسباب موږ سره موجود دی، پوره قوت موږ سره موجود دی، په سلګونو میله ځمکه هغې له الله رب العالمین ورکړې وه، د دې نه پس خلافت یو ورکه خزانه ده د هغې روسته کول دا به یو جرم وي کیدای شي الله زمونږ نه تپوس وکړي راولګیدل د الله رب العالمین په نوم باندې د ټولې دنیا د کافرو او د مرتدینو او د منافقینو خبرو ته یې ونه کتل د هغې الزاماتو ته او د هغې غلطو بیاناتو ته یې ونه کتل د کفري میډیا او د جعلي میډیا او د یهودو میډیا د هغې غلطو پروپیګنډو ته یې ونه کتلې او د الله په نوم باندې راولګېدل، امير المؤمنين وامام المسلمين وخليفة اولياء الله المخلصين ابوبکر البغدادي القريشي الحسيني حفظه الله ورعاه وارغم به انوف اعدائه، دا يې چې کوم دی خليفه مقرر کړو، مشر يې مقرر کړو او په دې سره په دنيا کې يو نوی روح چې کوم دی مؤمنانو مجاهدينو ته ملاو شو دردېدلو مؤمنانو په زړونو باندې پټۍ ولګېدله، مؤمنان يو دم بې را اوچت شو، کفر وېرېدو، خلافت د اعلان سره سم د امريکا په وايټ هاوس کې، په پېنټاګون کې، د روس او د چين په پايتختونو کې او د يورپ په پايتختونو کې او د هغې په بنګلو کې يو لړزان راغی، په هغې باندې يو رعب او يو هيبت راغی، ولې خلافت سره مسلمانان بېرته را اوچتېږي، کافرو ته پته ولګېدله، په دوه میدانونو کې د اسلامي خلافت په خلاف باندې سازشونه شروع کړل، اول میدان عسکري میدان و، راولګېدل، د دوه شپېتو نه ډېر ملکونه راجمع شول، لکه ټولې دنیا ته دا خبره معلومه ده، سوا د هغه انسان نه چې خپل ځان یې په دوکه کې اچولی، د جهنم نه نه یرېږي، هغې ته دا پته نشته، ځان یې په زوره جاهل کړی دی، راولګېدل، د دوه شپېتو نه ډېر ملکونه چې هغې کې کفار اصلي هم موجود دي، امریکا، فرانس، جرمن، دلته تاسو له غټ غټ بېسونه جوړو ورځۍ تاسو د الله په دې اولياو باندې بمبارېنې کوئ هر طرف نه پې بمباري شروع شوه هر طرف نه پې حملې او هر طرف نه په هغې باندې د هغې دشمنېنې شروع شوې يو عسکري ميدان کې کافرو په هغې باندې زور ولګو کافرو ته پته وه اسلامي خلافت کله چې مسلمانان د الله په دين باندې مضبوط شي د الله سره تعلق قائم شي هغه په عسکري ميدان کې وهل دا بلکل ممکن نه دي زمونږ مشران، زمونږ نیکونه، صحابه کرامو تاریخ، زمونږ د مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ په دې باندې ګواه دی، کافر په عسکري میدان کې مسلمان نه شي والی، دیو جنه امریکه راولګیدله او هغوی ډیر مولیان، داسې مولیان چې هغوی ته د خلکو سترګې وي، هغه یې په پیسو باندې واخستل کوم چې غلام حکومتونو هغه ته امر وکړو چې تاسو دا خپل مولیان چې کوم باطل پرست او درباري مولیان دي دی له پیسې ورکړئ دی له اکرامونو عزتونه ورکړئ او دی ته ووایئ چې دولت الاسلام او د اسلامي خلافت په خلاف باندې دی بیانونه وکړي په دې باندې الزامات ولګوي. دغه خلک راولګېدل، د الله یره یې شاته وغورځوله، جهنم یې شاته وغورځاوه، د قیامت او د قبر سختې یې شاته وغورځولې. کوم مسلمانانو باندې چې عراق او شام او اسلامي خلافت کې بمبارېنې کېږي، میزایلې پرې ورېږي، هر طرف نه پرې اقتصادي پابندي ده، دغه مشکلات یې شاته وغورځول. هغه واړه واړه ماشومان، ای اهل کتابو! د کتاب والاو! ولې تاسو د الله د لارې نه خلک منع کوئ، وتبغونها عوجا، او تاسو را لګېږئ د اسلامي خلافت او د الله په لاره کې کوږوالی لټوئ؟ معمولي شان غلطي چې د هغه مجاهدینو نه چرته وشي، هغه را اخلي او چتئ یې خلکو ته وایي، ګوره وایي دی خو دا کار کوي، نو وړو وړو غلطیانو باندې چرته خلافت نه باطلېږي. الغرض کافرو دغه خلک واخستل او هغوی ډېره پراخه پروپېګنډا او الزامات شروع کړل. شبهاتو کې اسلامي خلافت پټ کړو. ای مسلمانه! ستا په ذهن کې دې دا اشکال نه وي چې دا اسلامي خلافت څنګه اسلامي خلافت شي، حالانکه دومره خلک یې مخالف دي، دومره ملیان یې مخالف دي، دومره عوام یې مخالف دي، پلانکی پلانکی یې مخالف دی. حق ویلی کېږي همدې ته، ولکن اکثرکم للحق کارهون. چې اکثره خلک به د هغې بد ګڼون کي اکثره خلک به د هغې مخالف وي اسلامي خلافت د قيام چې کوم اسلامي خلافت قائم شو دا الحمدلله د قرآن او د سنت په دلائلو باندې مزينه او مدلله خبره ده يو څو دلائل به په دې باندې بيان کړم کېدې شي د ډېرو مسلمانانو ذهن په دې باندې کولاو شي الحمدلله د قرآن او د سنت په اخبارو باندې زمونږ تسلي کېږي د ډېرو منافقينو تسلي په دې باندې نه کېږي مونږ د الله نه په دې باندې ډېر راضي چې زمونږ زړونه يې په دې باندې کولاو کړي دي اول صحيح حديث کې راځي نبي صلی الله عليه وسلم فرمايي تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها وي دنیا کې به چې کوم دی نبوت باقي نبی صلی الله علیه وسلم را لېږلی و الله نبوت ورسره و کله چې د الله خوښه شوه الله به نبوت د دنیا نه اوچت کړي ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها بیا به د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خلافت دنیا ته راشي څومره چې د الله خوښه دنیا کې به دا خلافت موجودي کله چې د الله خوښه شي دنیا نه به دا خلافت اوچت کړي خلافت نه مراد د خلفای راشدینو خلافت دی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غني، علي حیدر، حسن بن علي، معاویه رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دوی خلافت مبارکه ته مراد دی خلافت راشده به ثم تکون ملکا عاضا بیا به ډېره زمانه داسې بادشاهي دنیا ته راشي چې هغه به دنیا باندې او په بادشاهۍ باندې چک لګوونکي یعنی څه مطلب هر څه نه به تیریږی خو لیکن بادشاهی به نه پریږدی تاسو وګورئ نن سبا بادشاهان چی کوم دی د کافرو غلامی کوي مسلمانان وژنی سودونه په ملک کی جاری کړی دی دغه رنګی هر قسم د الله په دین باندی کوم دین د وجی نه چی کافرو ته او امریکا ته خطره وی هغه دین باندی مکمله پابندی ده صرف په بادشاهی باندی خو دنیا باندی چک لګولی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایی ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها بیا به چی الله کله خوښه وی دا به لری کی اوچت به کی. چې هغه روانه وه روانه وه ملائکو چته کړې وه وایي چې ومې کتلې په شام کې ملائکو دغه ستن ناله کړه دې حدیث مبارکه کې علماء کرامو فرمایلي دي دا دلیل دی په دې خبره چې اخره زمانه کې به اسلامي خلافت چې قائمېږي په شام کې به قائمېږي بحمد الله اسلامي خلافت د شام په پاکه ځمکه باندې قائم شوی دی حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمائی، ان الله یبعث لهذه الامة علی راس کل مئة سنة من یجدد لها دینها، وایي هر سل کاله پس الله رب العالمین په دې امت کې داسې خلک پیدا کوي چې هغه دې امت لپاره د الله خالص او حقیقي دین چې کوم دی دوباره راتازه کړي او نوی کړي. زما عزتمندو! په دې زمانه کې د الله رب العالمین نه یره تاسو له درکوم، د الله لپاره لږ سوچ وکړئ، د الله پوره دین چا راژوندی کړو؟ کوم خلک دي چې هغې د الله رب العالمين خالص دين را ژوندی کړو که تاسو وې وئ چې پلانکي ملک کې شريعت دې تاسو نه زه تپوس کوم جزيه په دې زمانه کې کوم ملک په کافرو باندې مسلطه کړې ده بلکې زمونږ دا بې غيرته بادشاهان خو کافرو ته جزيه ورکوي ټيکس وته ورکوي اسلام کې جزيه شته په سورت توبه کې راغلې ده دغه رنګې کوم ملک دی چې په هغې کې سود باندې مکمله پابندي ده جزيه دا په اسلامي خلافت کې په کافرو باندې دا نافذه کړی شوې ده سود مکمل په اسلامي خلافت کې په هغې باندې پابندي ده کوم يو ملک دی مسلمانانو چې هغې د کافرو ښځې وينځې کړي دي د کافرو بچي يې غلامان کړي دي دا صرف او صرف اسلامي خلافت دی چې الله رب العالمين هغې له دا طاقت ورکړی دی عام بادشاهان د دنيا خو ويريږي وايي يره امريکا به په موږ باندې حمله وکړي اسلامي خلافت مجاهدين وايي امريکا نه د امریکا په شان یو زر ملکونه دې راجمع شي لکه څنګه چې حمله په موږ باندې شروع کړې ده دغه رنګې دې په موږ باندې تر قیامته پورې حملې داغې جاري خو موږ به د الله رب العالمین شریعت یو فیصد هم نه پریږدو سل فیصده شریعت به په دنیا کې نافذوو او دغه رنګې سلګونو مسایل دي چې ټولو حکومتونو هغه بلکل ختم کړي وو داسې یې ختم کړي وو تر دې چې مسلمانانو نه دا خبرې بلکل لېرې شوې وې، چا ته پته هم نه وه کنې چې دا د الله د دین یو ښایسته حصه ده. اسلامي خلافت دغه شریعتونه او دغه مسایل بېرته را ژوندي کړه. مسلمانه! اوس هم ته په شبهه کې پروت یې، راشه د الله نه وېرېږه، د الله نه دعا وکړه چې الله دله ذهن کولاو کړي. رجم د زاني لپاره په دنیا کې کوم یو ملک دی، کوم یو نظام دی چې هغې زناکار رجم کړی دی سوا د اسلامي خلافت نه چې بحمد الله هغې زناکار رجم کړی دی او دغه رنګې ټول حدود یې نافذ کړي دي. بل دليل، حديث مبارک کي راځي، نبي صلی الله عليه وسلم فرمايي، وايي، سيأتي علی الناس زمان يکون القابض فيهم علی دينه کالقابض علی الجمر، خلکو باندي به داسي زمانه راشي، څوک چي د الله دين مکمل په خپل لاس کي راواخلي، د الله دين مضبوط ونيسي، وايي، دا به داسي يي لکه سکروټه چي سړی په خپل لاس کي راواخلي، مسلمانانو! د الله په نوم باندې تاسو نه زه تپوس کوم، په ټوله دنیا کې تاسو نظر واچوئ، د اسلامي خلافت نه او د هغې د مجاهدینو د لښکرو نه، د هغې د مختلفو ولایاتو نه بېغېر، کوم یو داسې ډله ده چې ټوله دنیا د هغې مخالفه ده، هېڅوک هم هغې سره جوړ نه دي، هر څوک وایي چې دا ختم کړئ. هه! دنیا کې نور جهادي تنظیمونه هم موجود دي، خو ليکن والله العظيم هر يو جهادي تنظيم خامخا يو مرتد حکومت يو کافر هغه ته اکمال ورکوي هغه چلي هغه سره جوړه او معاهده کړي ده اسلامي خلافت په عراق او شام کي او د هغه ولايتونه چي کوم په ټوله دنيا کي دي الحمدلله علي ذلک او ان شاء الله تعالی رب العالمين سره زمونږ دا وعده ده مؤمنانو سره زمونږ دا وعده ده افغانستان او پاکستان په ځمکه باندې به د خراسان ولایت د مجاهدینو په لاس باندې د الله رب العالمین د مدد نه پس د الله نظام راځي قرآن او سنت به پرې نافظېږي ولو کره المجرمون اګر چې ډېر مجرمان به دا بدي ګڼي دالله په دين باندې دالله رب العالمين په شريعت باندې ټوکړې ټوکړې کيدل دا مونږ فخر ګڼو الحمدالله په دې باندې مونږ خوشحاله يي چې مونږ د هغه اسلامي خلافت لښکري چې د ټولې دنيا کفر د هغې په خلاف باندې را جمع شوی دی مونږ د الله نه په دې باندې راضي زمونږ سټه د آی ايس آی په شان کافرې او خبيثې ادارې په لاس کې نه ده زمونږ سټه د امريکې په لاس کې نه ده مونږ له اکمال الحمدلله د غنايمو نه ماسيوا د الله د مدد نه ماسيوا بل څوک نه راکوي مونږ مشران بحمدالله په غرونو کي خړو پړو غرونو کي د ډرون او د غنګۍ او د جاسوس او بي پيلوټه طيارو د لاندي شپې کوي مونږ د هغه چا په شان نه يي چي هغه په ښارونو کي د طاغوت لاندي اوسيږي او د طاغوت نقشې چې کوم دی هغه تطبیق کړئ د الله د شریعت په مقابل کې ودریږي موږ د الله رب العالمین نه په دې باندې شکر ادا کوو والحمد لله علی ذلک حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبی للغرباء و اسلام چې ابتدا کې دنیا ته راغلی ټولې دنیا ناشنا ګڼو لږ وخت پس به بیرته اسلام ناشنا شي وایي هغه خلکو لپاره دې زیری چې هغې ته ټوله دنیا د ناشنا خلکو په سترګو باندې ګوري مسلمانانو د الله په نوم تاسو نه تپوس کوم په ټوله دنیا کې کومه یوه ډله ده او کوم یو جماعت دی چې هر سړی هغې ته او د هغې کارونو ته په ناشنا سترګه باندې ګوري دا څومره ناشنا خلک دي دی څومره تیزی کوی دا ګوره فلانکی کاری وکړو دا دربارونه الوزی دا امامباړی الوزی دا مرتدو باندی د الله شرعی حد نافذوی دی ټولی دنیا سره د جنګ اعلان کړی دی هیچا سره یې جوړه نده دا ناشنا صرف او صرف په دی زمانه کی د اسلامی خلافت عسکر او د هغی مجاهدین دی موږ د الله رب العالمین نه شکر ادا کوو چی الله موږ هم په دی کی قبول کړی الله دی موږ ته استقامت را نصیب کړي غربا په دی زمانه کی صرف او صرف اسلامی خلافت او د هغی لښکری دی ته چې کوم دې پېش کوي په تحفه کې انشاالله د دې خلافت په وجه باندې د دې شريعت په وجه باندې د دې جماعت په وجه په ټولې دنيا باندې د الله رب العالمين نظام نافذېږي انشاالله تعالی مسلمانانو د عراق د جهاد دا برکات او دا ثمرات ولې الله دومره راويستل ولې اسلامي خلافت په هغې نافذ شو د هغې ډېر اسباب صرف دوه اسباب به زه د عبرت دپاره بیان کړم یو سبب پکې دا و دا جهاد په نبوي منهج باندې بنا و، صرف او صرف قرآن او حديث د هغې منهج و، د الله پوره شريعت د هغې غوښتو منهج د هغې سينه و، شرک او بدعات په کې نه و، خرافات او رسومات په کې نه و، دې وجې نه الله رب العالمين هغې له غلبه ورکړه، دويمه وجه دا وه دا جهاد چې کوم و پاک او سپېڅلی جهاد و، دا د کوم مرتد سره کوم کافر سره د دې لاس نه و، کوم مرتد او کافر د دی اکمال نه کوو دی جهاد کی کن نه و ګن مشران یې د الله په دشمن باندې خرڅ شوی نه و د کشرانو وینه نه خرڅوله مشر خپله د قتال په میدان کی موجود و وینه یې ورکوله بحمد الله عزوجل مونږ په دی باندې فخر کوو زمونږ د اسلامی خلافت په عراق او شام کی چې څومره مشران دی یو مشر زمونږ په خپل مرګ باندې نه دی وفات شوی بلکه هر امیر هر وزیر هر مشر زمونږ بحمد الله د امریکې د ډرون طیارو باندې شهید شوی دی. او وینه یې د الله په دین باندې ورکړې ده ای مسلمانانو اوس هم تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې دا حق خلافت دی کوم تنظیم او د کوم پارټۍ مشر چې همیشه لپاره قرباني ورکوي او شرط دا دی چې منهج یې د قرآن او سنت مطابق وي دا حق ډله یې دا حق جماعت یې اوس به دې خبرې ته راشو د عراق مجاهدین هغې باندې اوس خلک څومره اعتراضات کوي خلک وایي د کوم ځای نه راووتل مسلمانان په دې باندې پوه شوي دا اوس نه دي راوتلي دا نوي نه دي دا د هغه وخت نه انقلاب او سختېنې او جهادونه کوي کوم وخت نه چې امریکې په عراق باندې حمله وکړه بحمد الله دا د لس کالو یا د لسو کالو نه زیات د قربانۍ ثمره ده چې الله وله ورکړه مسلمانانو تاسو ته هغه خبرې یادې نه دي استاد یاسر شهید رحمه الله چې مرتدو ادارو هغه شهید کو هغې یو بیان ملاویږي په ویډیو کې هم شایع شوی اوس هم ملاویږي په انټرنیټ باندې هغه په هغه زمانه کې فرمایلي وو وایي د عراق مجاهدین او د عراق جهاد د الله د دشمن په کوتره کولو کې او د الله د شریعت په نافذولو کې وایي زمونږ د افغانستان د مجاهدینو نه مخکې تللي دي نمبر یې زمونږ نوړی دی وایي مونږ هم کوشش کوو چې مونږ د هغوی په نقش قدم باندې روان شو د جهاد مشرانو په دې باندې اقرار کړی چې د عراق مجاهدین مخکې روان دي دا د هغه مخکې والي ثمره وه چې الله اسلامي خلافت ورور کړو کنه څه شوې هغه قربانېنې چې اوسه پورې به دنيا وېله چې زرقاوي ډېرې قربانېنې ورکړې عراق کې دومره امريکنېن چې کوم دی هغه زبح کړې شو دا د هغه قربانېنو ثمره ده کنه دا اسلامي خلافت د کوم ځای نه راغې الحمدلله موږ د دغه دلایلو د کتلو نه پس د الله رب العالمین نه سختې دعاګانې شروع کړې کله چې اسلامي خلافت اعلان شو په دې خبره باندې ځان پوه کړي هر مسلمان دې ځان پوه کړي موږ اسلامي خلافت کې چې ځان شامل کړی دی او الله و تراوستي بحمد الله په پټو سترګو باندې نه راغلي اسلامي خلافت د قائمېدلو نه پس نن پورې تقریبا یو کال او یو نیمه میش موده تیر شوی ده یو کال او یو نیمه میش پس موږ په هغه کې شامل شوی دا ولی موږ صبر کړو ډېر زيات تحقيق هم شروع کړی وو د الله نه هم شپه ورځې دعاګانې شروع کړې وې استخارې هم شروع کړې وې يا الله که دا حق خلافت يې مونږ ته راوښېوه دعاګانې هم کولې استخارې هم کولې خو صرف دعاګانو استخارو باندې کار نه کېږي تحقيق به کې او تحقيق به څنګه کې شرعي طريقې سره به تحقيق کې تحقيق مونږ کړی بحمد الله په شرعي طريقې سره شرعي طريقه د تحقيق څه ده د اسلامي خلافت د دشمنانو بيانات اوري د هغې د خلو نه خبرې اورې بعضې د الله دشمنان را لګېږې ويډيو ګانو کې کټينګ وکې تعريف وکې د يهودو په شان لږې لږې ويډيو ګانو خلکو ته ښيي مخکې او روسته خلکو ته نه ښيي نو ډېر ناپويه خلک په شبهه کې واقع شي مسلمانانو تحقيق طريقه دا ده چې راشه اسلامي خلافت د مشرانو بيانات واوره د اسلامي خلافت عقیده بحمدالله چاپ شوې ده هغه وګوره اسلامي خلافت ویډیوګانې او د هغې هر یو عمل په انټرنیټ باندې موجود دی هغه وګوره موږ دا ټولې طریقې اختیار کړې بیا هم د الله نه دعاګانې وکړې استخارې هم وکړې بیا هم په دې باندې کفایت ونه کړو موږ د صحابه کرامو بچي د صحابه کرامو په طریقې باندې موږ عمل وکړو حدیث به درته بیان کړم ښه ورته متوجه شئ حدیث د بخاري کې راځي کله چې نبي صلی الله علیه وسلم خبر ابوذر غفاري رضی الله عنه ته ور ورسېدو دی لا اسلام نه وو راوړی خپل رور ته یی وویل وایی ته لاړ شه اعلم لی علم هذا الرجل ددی سړی دا خبر لږ ماته راوړه چی دا څوک دی رور یی چی لاړو مکی کی وکتل را وکتل بیرته راغی پوره خبر رانه وړو نیمګری خبر راوړو هغه ورته وفرمایل ما اغنیت عنی شیئا خپل راولګیدو وایی زه مکی ته ځم او ددی تپوس کوم چی دا څوک دی مسلمانه وروره متوجه شه که چېرته ته حق پرسته وې، تا به د الله نه دعا کړې وې او تا به د خلافت اسلامي په باره کې پوره تحقیق کړې وې، خلافت اسلامي ته به یا خپله تلې وې، یا به دې د الله پاک اولیاء هلته لېږلي وو، بیا به تاته پته لګېدله چې دا حق دی که باطل دی، په دې باندې کار نه کېږي چې ناست په کور کې شبهاتو کې دې ځان واقع کړی، د دښمنانو خبرې اورې، باطل پرستو دنیا والا خلکو خبرې اورې او بیا وایې چې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا حق دی که باطل دی. تا شرعي طريقه نه ده اختيار کړې نو ولې ځکه ستا په زړه کې درد نشته په رب العالمين مې دې قسم وي که په زړه کې دې درد راغی الله رب العالمين به تاته پوره هدايت وکړي ابوذر غفاري راغی مکې کې سخته خطره ده ټول خلک دشمنان دي پته ورته نشته چې نبي عليه السلام کوم يو دی بیا يې هم راولېږېدو تحقيق يې وکړو اوږو د حديث دی خلاصې بیانوم تحقيق نه پس ورته پته ولګېده چې دا د الله رب العالمين حق نبي دی مونږ هم بحمد الله د دې صحابه کرامو په منهج باندې روان یی باطل پرستو د خبرو نه بلکل نه متاثره کیږو اګر چې هغه باطل پرسته د قران او حدیث دعوه ولې نه کوي اګر چې هغه یو غټ عالم یی د خلکو په نس باندې خو لیکن مونږ د هغه په خبرو باندې اکتفا نه کوو الله خپل عقل راکړی دی الله رب العالمین خپله پوهه راکړې ده د دومره تحقیق نه پس مونږ راولیږیدلو خالص او مومنان د الله اولیاء ملګري هم عراق او شام ته بحمد الله ولیږل هغوی ته مه ویل تاسو هلته ښه تحقیق وکړئ، دا څه چې موږ ګورو ایا دا رښتیا هلته شته دی او که نه؟ اګر چې زموږ سل فیصده په دې باندې یقین پوره شوی و، بیا موږ ولې چې پوره یقین په دې باندې کولاو کړو؟ هغه مؤمنان الله رب العالمین هلته ورسول، هغوی هغه علاقو کې وګرځېدل، مشران او کشران یې ولیدل، مرکزونه، معسکرات او مدارس او جوماتونه یې ولیدل، عوامو سره ملاو شو، موږ ته یې جواب راولېږه. چې بحمد الله عز وجل الامر کما ترون بل فوق ما ترون وایي تاسو چې څه ګورئ د دې نه وایي ډېر اوچت اسلام او د الله پوره شریعت نافذ دی یو جنتي ژوند دی جنتي ژوند هر طرف ته چې ګوري د الله دین دی منکرات او ګناهونه پکې ختم دي الحمد لله زمونږ په دې باندې د سل فیصدو نه ډېر یقین سیوا شو بیا هم د الله نه دعاګانې وکړې او د الله د مخ دپاره د جنت د حاصلولو دپاره، د اخرت او د قبر د عذاب نه د خپل ځان د ساتلو دپاره او د نفاق نه د ځان بچ کولو دپاره، د فتنو نه او د ګناهونو نه د ځان بچ کولو دپاره مونږ راولږېدلو، د الله په نوم باندې مونږ دا اقدام وکړو، مونږ بحمد الله نه د چا نه متاثره شوي، مونږ نه چا دوکه کړي، مونږ نه د تېزو ملګرو د مشورو نه متاثره شوي، مونږ د الله نه متاثره شوي، د نبي علیه السلام دغه احادیثو نه متاثره شوي او د دې خلکو د الله رب العالمین په دین باندې شریعت باندې قربانۍ ورکولو نه متاثره شوي مونږ راغلو الله رب العالمین په مونږ باندې د بیعت فضل وکړو مونږ دا بیعت ولې وکړو په دې باندې به یو څو دلایل درته بیان کړم ای مسلمانه وروره چې زما خبرې اورې زه تاته ویم مسلمانه وروره که ته هر څوک یې که مشر یې که کشر یې که عالم یې که طالب یې که امي که تاجر یې او که ته هر قسم انسان یې تاته زه ویم نبي صلی الله علیه وسلم فرمائی، من مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة، څوک چې مړ شو په دې حال کې چې د هغې په څټ کې بیعت نه وي، وایي دا د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو، نعوذ بالله من ذلک. مسلمانانو! دې حدیث مونږ هیرولی، والله العظیم مونږ د چا نه نه یو متاثره شوي. من عام دی هر مسلمان ته شامل دی برابره خبره ده که د خلیفه غلبه او تسلط په هغه علاقه باندې وي او که نه وي من هر مسلمان ته شامل دی دویم حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فانه من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه څوک چې د جماعت نه د یو لیش په اندازه باندې جدا شو جماعت چاته وایي د ټول امت د علماو په دې باندې اتفاق دی کله چې اسلامي خلافت موجود وي بې جماعت اوله معنی اسلامي خلافت دی کله چې خلافت نه وي بې جماعت قران او حديث ته ويلې کيږي حق ته ويلې کيږي بحمد الله اسلامي خلافت موجود دی د حديث معنی د ټول امت د علماو په اجماع باندې دا ده څوک چې د اسلامي خلافت نه د يو ليش په اندازه باندې جدا شي وایي دی د اسلام دغه کړۍ چې کومه د خپل غاړې نه ويستله یعنې غټ مجرم دی او ګنهګار دی. بعضې خلک وایي، وایي نه نه، خلیفه چې کله په موږ باندې غلبه راشي، سلطه او تسلط یې راشي، بیا به هغې سره بیعت لازمې. د دې جواب د بل حدیث نه واورئ، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، فإن کان لله یومئذ فی الأرض خلیفة فالزمه، وایي که چېرته په دغه وخت کې په ځمکه کې د الله د طرف نه یو خلیفه موجود وي، وایي ته هغه لازم ونیسه. نو د بیعت لپاره شرط د خلیفه د اطاعت لپاره شرط نبی صلی الله علیه وسلم سلطه او غلبه نه ده ګرځولې بلکې وجود د خلیفه ګرځولی دی، فان کان، که چېرته خلیفه موجود وي هغه لازم ونیسه. څلورم حدیث، صحابه کرامو ته وسکو د فتنو په وخت کې به موږ څه کوو؟ مسلمانانو متوجه شئ مؤمنان چې کوم دی دردمن مؤمنان شکایت کوي فتنې ډېرې دي مسلمانه راشه د حدیث نه تپوس وکړه فتنو نه موږ څنګه وځو؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي. فتنو نه به په دې طریقې سره وځئ. تلزم جماعة المسلمین و امامهم، د مسلمانانو جماعت یعنې د مسلمانانو خلافت دا به لازم ونیسي، و امامهم، د دوی خلیفه او د دوی امام او مشر به لازم ونیسي چې بحمد الله عز وجل په دې زمانه کې امام المسلمین ابوبکر البغدادي الحسیني القریشي حفظه الله ورعاه هغه امام المسلمين دی چې په دې باندې موږ راضي او الله رب العالمين نه په دې باندې شکر ادا کوو چې د هغې په بيعت باندې الله رب العالمين موږ له عزت راکړو موږ له شرافت راکړو په دې وجه باندې موږ د امام المسلمين سره بيعت وکړو د هغې په لښکر کې موږ شامل شو کوم لښکر کې چې بحمد الله نن مونږ شامل یې د دې سټه شان سره لګېدلي ده بحمد الله عز وجل د دې اکمال د الله د طرف نه کېږي د الله په مدد باندې کېږي دا د کافر سره جوړ نه دی د کافرو مرتدو ایجنسیو او شبکو نه دا مدد نه اخلي د کافرو مرتدو د لاندې دا ژوند نه تېروي د هغې مشران په دې غرونو کې او خړو پړو ګټو کې په سخته خطره کې او د لوږې او د تندې ژوندونه تېروي په دې لښکر کې موږ ځکه شامل شو ټیک ده ډېر خلک به موږ پسې خبرې وکړي ډېر خلک په موږ باندې ټاپې ولګوي، بعضې خلک به وايي دوکه شو، څوک به وايي چې ملګرو دوکه کو، څوک به وايي چې د دې عقل کمزوری دی، جذباتو نه یې کار واخستو، والله العظیم ای مسلمانانو که چېرته موږ د جذباتو نه کار اخستی، موږ یو کال یوه نیمه میاشت سوچ او فکر او استخارې او دعاګانې او تحقیق کړی دی، د هغې نه پس په دې مبارک لښکر کې موږ یو ځای شوي، د الله رب العالمین نه موږ دعا کوو چې الله رب العالمین دې اسلامي خلافت ته په ټولې دنیا باندې بری او کامیابي ورکړي اې مسلمانه که ته عالم یې که ته طالب العلم یې که ته امي تا ته زه ویم هر مسلمان چې زما دا بیان اوري تا ته ویم بل چا ته مه متوجه کوه که چرته ځان سره د خیرخواهي غرض یې خپل ځان د د جهنم نه بچ کول غرض یې راشه او په دې پاک لښکر کې داخل شه او که چرته نه راځئ رب العالمین ډېر زیات خلک بحمد الله را روان کړي دي په رب العالمین مې د قسم د دومره شبهاتو باوجود د دومره اعتراضونو باوجود راشئ لږ د جهاد خوندونه وګورئ، راشئ د دې سختو سختو شپو خوندونه وګورئ، راشئ د ډرون طیارو د لاندې د شپې تېرولو مزه وګورئ، راشئ د دې سختو د وچې ډوډۍ خوړلو مزه وګورئ، د الله دپاره اوږده اوږده مزلونه او ستړي کېدلو خوندونه وګورئ، راشئ د الله دپاره دلته محبتونه وګورئ، د الله شریعت وګورئ، والله العظیم د الله دین موږ او تاسو ته محتاج نه دی، موږ او تاسو د الله دین ته محتاج یئ. الحمدلله. زرګونو باندې خلک را روان دي مونږ چې دا دعوت تاسو له درکو مسلمانانو دا هم د دې د وجې نه در نکو ګنې چې مونږ کمزوري د دې د وجې نه هم در نکو ګنې چې مونږ محتاج یی دا اسلامي خلافت دی دا د الله دین او د هغې شریعت دی دا چا ته محتاج نه دی دا مونږ تاسو باندې شفقت د وجې نه تاسو له دعوت در کو تاسو سره د خیرخواهۍ د وجې نه مونږ تاسو له دعوت در کو خو ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ای علماء کرامو ای حق پرستو خلکو والله العظیم مونږ ستاسو ډېر اکرام او احترام کوو، مونږ ستاسو ډېر قدر کوو، تر څو پورې به مونږ تاسو د الله د دښمنانو د لاندې ژوند تېروو، د هغې د لاندې به مونږ او تاسو دعوتونه کوو، نظام، زور، قوت به د الله دښمن سره وي، مونږ به د هغې د لاندې وخت تېروو، راځئ چې د قرآن او سنت لپاره قرباني ورکړو، الله رب العالمين نه دعا کوو چې الله رب العالمين زمونږ په دې خبرو کې خير او برکت واچوي، رب العالمينه! زمونږ دا خبرې ستا د مخ لپاره وګرځوې، الله رب العالمين زمونږ په دې خبرو او په دې بيان باندې کروړونو او اربونو مسلمانانو ته هدايت وکړي اې افغانانو مسلمانانو اوسه پورې به تاسو دا بهانه کوله چې مونږ جهاد ته ځکه نه راوځو چې د دې جهاد سټه د آی اس آی د خبيثې ادارې په لاس کې ده اې مسلمانانو اګر چې تاسو ته به خلک ډېر دروغ ووايي، خو ټولې دنيا ته پته ده، ته هم په دې پوهېږې چې دا هغه لښکر دی، د دې سټه پېښور او په کوټه کې نه ده، د دې سټه چې کوم ده په اسلام اباد کې نه ده، د دې سټه په وايټ هاوس کې او په امريکې او په يورپ کې نه ده، د دې سټه چې کوم ده د بل طاغوت د لاندې نه ده، بلکې د دې مرکز او د دې سټه په شام کې ده، هغه شام.